خبره کړي چرې موږ ایمان نه راوړ په دې قران باندې او نه پاګه سبانه چې مخکې د دې قران نه دی يروران ته څه کې چې ته په قران ایمان نه راوړې بلکې موږ هغه وایو چې کوم زموږ مشرانو ویل داغه تقلیدی مضمون ولو ترى اذ الظالمون او کته ویني کله چې ظالمان موقوفون عند ربهم ودرول بشي په دربار د خپل رب کې يرجو بعضهم الى بعض مال عابدین جګړه د معبودینو د عابدینو سره دا اوس خبره شروع شو یرجع بعضهم الی بعض غرزی بعض نزینو توینا لرا وای به کسان چې کمزوري کړی شو ها کسانو ته چې تکبر والو هغه لاندې کوچی موچی بوي هغه مشرانو ته هم القداق قدات والرؤسا مشرانو ته هغه تبوي سبوي لولا انتم کتا سنوي من به مؤمنان وي وظالما کتا نوي نو زبا مسلمان وي قال الذين استكبروا ويبتكبروا على هغه کسانو ته چې کمزوري کړی شو انحنو صددناکم ولې مونږه تاسو منه کړی وای د هدایتنا پس دا غنه چې راغلی او تاسو ته بلکې وای تاسو په خپل مجرمان تاسو مجرمان وای مونږه مونږه ملامت کوي وای به کسان چې کمزوري کړی شو آ کسانو ته چې تکبر والو بل مکر الليل والنهار بلکې تاسو مکرونه د شپې او د ورځې تاسو تدبیرونه د شپې او د ورځې بلکې منکړې ومنګه هغه دعوت د شپې او د ورځې تاسو د دیو د دعوت نه تعبیر په مکر باندې وکاو استامروننا کله چې تاسو امر کوم مونږ ته دا چې کفر وکوم مونږه په الله باندې ونجال له اندادا وګرځو د الله د پاره شریکان واسر الندامت او پټو کې پیمانتیا لرم اول به پیمانتیا پټه کې کله چې سخت ډیر شي نو چغه بکی نو اثر الندامت من دا د ذلت کنده به الله د غاړه تواچي دو کنڈائی گانی دی اگر جنت کو جانا ہے تمامی کا تو ڈالو تو محمد کی غلامی کا د نبی علیہ السلام د غلامه تو غاړه ته واچوا جنت ته بزي کدا د ذلت کنډای جهنم ته بزي وجعلنا الاغلال او ګرځول دي مونږه ات کړی پس ټول دا کسانو کې چې کفر کړي ان بما ورسلتم یقینا موږ پاک تاسو له کله شی په دې باندې کافران وقالو نحنو اکثر اموالا و اولادا او ال بدیو چې موږ زیات یو په مال او په اولاد کې او نه موږ د عذاب کړه شونه یره دا د الله د رضا دلیل دی مال مال را کړه مال دولت را کړه نو مور دلته مور په هندستان چې نږدې کې تاسو مونږ ته په نږدې کت سره مگر چا چې ایمان راوړ عمل صالح وکړو دا کسان د دې لپاره بدله را د چندا په سودا چې دی عمل کړي او هم فل غرفات امنون او به دې په بالا خانو کې په امن وی بدیو په بلخانو کې پامن والذین یسعون فی آیاتنا آی کسان چې کوشش کوي زموږ په آیاتونو کې معاجزین چې مقابله کوونکې دي دا کسان په عذاب کې د حاضر کړه شونه بي قل ان ربي تو یقینا رب زما فراخه روزي چاله رچ غواړي د خپل بندګانو نه تنګي او نه ومان فقتم اج خرج کوي تاسو د سمالنا فهو يخلفه دا الله بدغه خلیفہ در کی دا الله بدغه عوض در کی دا الله بدغه بدل در کی او هو خیر الرازقین دا الله دې غره دروځي ورکون کو نه دا الله به تاسو ته دغه عوض در کوي خیرات کین الله به تعالی دغه عوض در کوي مال لګین الله به تعالی دغه عوض در کوي جابر وای چې نبی هر معروف صدقه ده سړی په خپل ځان باندې لګي په خپل اهل عیال باندې ورګي دام صدقه ده کمال باندې چې خپل عزت محفوظ ساتي دام صدقه ده او فعل الله خلف او الله باندې بدل درکې ها الا مگر آ خرچا چغد الله دنا فرمانه الله څوک چې په مال باندې منګول کله کوي الله مال ورله هلاک کروا توبه وما انفقت من شيء فهو ينفق وهو خير الرازقين الله غره د روزه ورکونکو نه ده خیراتونه یو ولیمه ده یو څه شه ضروره ولیمه مخکې تاسو ما ویل هغه ته خلک خیرات نه وایي هغه ته څه وایي ها ولیمه وایي را بشي خوشاله به ان شاء الله عبادت د خدای واله اوس خیرات دغه ته ولیمو خیرات وای استادان بوزي هغه له چرګلاله یو خواږه گاونډه سي دی اتلستيږي کیا بات ہے د بچي د خیال دته قرص وای بعض علما دا سنت خو نه ده په استحباب ده پکې ځکه چې د بعضه لکه دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په یو موقوف روایت کې دا نقل دي چې بچي پیدا شه بچه پیدا شه نو قصاب کې یو عقیقه دا جدا شه دی خرص جدا شه دی په کوم ورځ چې بچه پیدا شه یا الله دوی مصیبت نه موږ خلاص شو یا الله د لوی پریشانې را خلاص شو ماشاءالله نو بس په ورځ باندې څه څه چې حاضری چا څه شی ورکنو هغه هم څه نقصان نه کوي دریم وکیره ده د کوټه ده کوټه خیرات ماشاءالله خپل آبادی جوړه شولا اوس ته کوټه ته راځي الله در باندې احسان او فرمایلا نو هغه د پاره یو ته خیرات کې یو خیراتی روړی ایت وکیره ویلې شي څه شي ویلې شي وکیره سرورم وخیمه ده وخیمه د مصیبت ډوړای لکه یو غټ مصیبت کې ته گرفتار شوی هغه مصیبت نه الله ته خلاص کړي ماشاءالله چې کومه ډوړای کې نو هغه ته وخیمه ویل شي او دا سشته په صحابه کرامو په ژوند کې داسي وجود د دې شته پنځم حقیقت ده حقیقت ته ویل شي چې کله ستا ماشوم الله درک و مورز وشولا او یا په غټ ډنګر کې دوه حصے د الګ د پاره یو حصہ د چا د پاره ونسا وایا جنې د پاره دته حقیقت ویل شي په دې باندې یو خسته کتاب لیکل لې تحفۃ الودود فی احکام المولود ابن قیم رحم الله دا یو کتاب لیکل لې او دا ډېر زبردست کتاب دی چې سړی د رسوماتونه د غلط بدعاتونه سړی پدې کې بچي تحفۃ الودود فی احکام المولود ابن قیم رحم الله دا یو کتاب لیکل المنتقال ابن الجارود د سره دا په وسو وس جدام چاپ شوی دی ماشاءالله پای کې دام کولای شي چې ته معشوم د پاره ماشاءالله دا یعنی مطلب دا یې که سنت ادا کې یا په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا واجب دی کدا سنت دی کدا فرض دی دا سدي بعض علما خو مطلقاً دې ته واجب وایي او بعض علما هغه دې ته سنت وایي ځکه تاکیدات دون نشته لکه سان پشان د واجبو قل ان ربي حقیقا او شپغم اقدار ده اقدار د سنتو د بچی خیرات سنتو د بچی بچی سنت څه خو یو خبره ده کوم غره هغه وخت کې دا خیرات کول هغه وخت کې خوشحالي کول لکه چې د خلکو د ځای خطا کړ دی دی و چې په کوم ورځ باندې سنت الته د بچینا اچغه وای یعنی ته وایږي او په دا وخت کې د روپو باران دی یا د نکریزو وعده ده او یا زما مهربان ساجیبه چل ده الته ډوړې غانې پخېګا والته دا یو راکا ګل دې نو ګوره دا نه دا سنت طریقه نه دا ګوره اقدار دې ته ویل شي کله چې بچي روغ شو ماشاءالله صحیح سالم شه دغه د شکرې لپاره څور کول نه ته چرګړې مالال ولې شي د چرګو تخم په خولې شي اندوانه راوړه په مرګرو تقسیم کا کیا بات ہے اسانه خبره ده ومن نقیعه ده نقیعه نقیعه د مسافر کور ته دراتلو خیرات حضرت علی المرتضی چرته تله او راغې نو هغه ماشاءالله خیراتی ډوډۍ وکړه دې ته ویلې شي څه شي النقیعه د مسافر کور ته دراتلو خیرات ستا بچه سعودي عرب نه راغی ستا بچه د د مری نه راغی د کم زین مزدورای نه راغی طالب ګرای نه راغی ماشاءالله ته دغه د پاره څه شوکا د خوشاله څو ډوړای کې نو څه نقصان نشته دی اتم مأدوبه ده مأدوبه د مهمان د پاره طعام تیارول مهمان د پاره میلمه د پاره پاول ورځ باندې با لګا هغه د پاره لګا لګا اندازه کولې برابرې چرګ باندې دی واس کېږي کا ورغمه ور لاله لولې شي کسکې ور لاله لولې شي کا امونه ور لراوړې شي ها کچر تکت ته یو بیکار شه ده اگر چې خلکو ته ډیر محبوب ده ډیو سیبا کاغه راوړي ٹھیک شه خو په دوی مورز او درې مورز باندې بیا عام ستا چې څنګه خوراک وغه بکې درې مورز نه ورستو دې میل مل بیا یې ساره دل نه دی پکار سکه سرشتہ کې لری پوهه کزا کنه یو ورځ د وشولا استامي سونه کرام کو په بل ورځ په بل ورځ عام زمونږ ورور وې و زمونږ څه شي جوړيږي پلار کېږي راته ځا اوس دته ما دوبه ویلې شي دای د پاره طعام تیارول نه هم دا به تیا طعام تیارول ګره دا بنوي چې د چې ستیاری هغه د یاری تیارې به هغه له دوبه ویلې شي هغه به تیارې اس واس دې نه کېږي پیاز ور للک چې کما ده سره کا دا لګانو نه ورلاګه چینجی جوړ کاګه ته څه شی وایې وړو ها چې ها کیا بات ہے او نه هم نه هم هدیه ده هدیه هدیه معنا تهادو تهابو یو بل ورکړه راکړه کوي په دې سره محبت زیاتېږي هغه ته هدیه ویلې شي هدیه هر مسلمان لور کولای شي ادا د محبت یو لوی ذریعہ ده هدیه دا پارا بیا چې کومه ده اس حد نشته ده ته د کروڑ روپو هدیه مر کولای شي او لسم صدقه ده صدقه عام خیرات هر وخت کې کولای شي هغه له ستاین نشته ده جمعه او څلويخته تبتن ګوره کلیزه تبتن ګوره او د الله په نام باندې باور کې کله چې ستاوس کېږي نور کولای شي لګم ور کولای شي وبشتر وبشتر راحه دینیس سو خیراتونه شو وما انفقتم من شيء بیا به وای ملائکو ته د پاره د الزام په مشرکینو باندې اها اولای ایدا کسانو یاکم کانو یعبدون ایاکم چې تاسو لره و دیو بندگی کوونکی ستاسو په اجازت باندې دیو ستاسو عبادت کړ دې کنا ستاسو په اجازت باندې دیو تاسو معبود ګڼلی وای کنه د خپل خپل اندینا رایشتلی نو زکه مونږ ته وای چې دا د الله لونه دي فلیوم لا یملک بعضکم لبعض النفع نن ورځې مالکان باندې شي بازه د بازو د پاره د نفع نه د zarar او وای مونږه ظالمانو ته وسکه عذاب د ور هغه چې تاسو په دی باندې دروغجن تیا کولا کلا چلو استه کې ده بش په دې باندې زمګ آیاتونه قالو نو ویل بدیو ما هاذا ندا الا رجل مگر یو سړی دی یعنون محمد محمد عربی ته څه وایي نه دا مگر یو سړی دی چې غرض یې دی چې بند کې تاسو لاره دغه نه چې بندګي کولا تاسو مشرانو وقالو او چا په کې دا ویل ما هاذا نه دا محمد رسول الله هر کله چراغ دی و سنه دا الا سحر مبین مگر جادو د ښکارا یا درو د ښکارا الله رات کوي په دې باندې چې تاسو سره دلیل څه دی مړه دې خبره څه دی وما اتیناهم او موږ دې ور کړې دیو تا من کتبن س کتابونه یدرسونها چې دی ولولیا غیلرا الله ما ورله څه کتاب نه دی ورکړی چې دی ولولي ما ورله د خپل طرف نه څه کتاب نه دی ورکړی چې دی ولولي و ما ارسلنا الیہم او موږ نه دی لګلې دیو تا مخکلستانه سوکره والا من پیغمبر ورته نه دی تله نو سنت د انبیاء عمر سره نشته نه کتاب شته نه سنت د انبیاء درو جنتیا کړوا کسانو چې مخکې د دیونه او دیونه دې رسیدلې لسمې حصے هغه ته چې موږ ورکړیو دیوتا دا موجوده کفار د پخوانو کافرانو چاته نه دي رسیدلی لسمی حصے تا سونا مال می ور کړه سونا دولت می ور کړه سونا جاه می ور کړه سونا چې کومه دبدبا تو تاسو منع کوم د شرک نه په بیان دی او کلمې واز اصل کې منه ته ویلې شي واز معنی څه د خپل وای مولای شپ ته واز وکا بیا یې مولای شپ ته ولې د دې خبرې را دوه کو اله کته خو ول واز وکنو واس خوای ستا لکه وای ها که بیان دی ویلې زبیام ټیک خبره وا ترغیب دی ویلې بیام ټیک وا تا خو ول چې څه وکا واس خپل معنا څه ده منع کول امر بام پکې او څه بام پکې الکه دا مکوي الله د پاره دا کوي دا مکوي دا کوي په دې کې دا ګنا دا دا ګنا تو ای زمانہ کوم تاسو عائزکم سمانه بکوي وسوای من کوم تاسو بواحدتن په بیان دی یو کلمه خالص د الله د پاره ودرېږي دو دو ودرېږي نو یو یو ثم تتفکرون بیا لک فکر وکي ما بصاحبکم من جنہ چنشت تاسو په دې خیر خوا مرګری محمد عربي باندې سلیوان تو اله کده ولې ځان د خپل خپل بوټي دل کوي اے الله دا محبوب عالم صلی الله علیه وسلم دا جړاګانې ولې کوي دا کړنچاګانې ولې کوي دا د خپل بوټه اخر ولې دل کوي ما به صاحبکم من جننه نشته تاسو په دې مرګري سلیوان توبه چې کله د په یو ځای کې ولاړ کله د بدر په میدان کې کله د حنین په میدان کې کله د احد په میدان کې ولاړ او محبوب عالم صادر ولويږي په جړه جړه کې خپل الله ته وای الله دا یو ډکه ټولګه ده کته دا ختم کې په دنیا کې بستا عبادت والا صفات نشي ولې دا خو سلې ونه خو نه ده د څنګه مغسته ده ما بصاحبکم من جننه نو نتیجه بداشي چې ان هوا ان هوا ند دا نبی الا نذیر لکم قران مونږ ته سبق خای مړه قران یو سبق خای ان هوا ند دا نبی الا نذیر لکم مگر ير ور کون کې تاسو لرا بین ید عذاب شدید مخکې د عذاب سخنه چې وا امتا یوازې دا دنیا نه ده یوازې د دې دنیا چمک دمک نشته مخه تم خبرشته ده مال او دولت ته تمدار دی مال او دولت ته تمدار دی یو کس راغی نبی علیہ السلام نیمه شپه د جاړي دې ورته ولاړو ولاړو ویره دا سړی څه د شي غرض اغیسته دی چې دې لیوانه کړي دې څه کړي لګا یا خو دولت غرض اغیسته چې څلوي مال ګټل غواړي یا په د باندې د ځوانې جنون ده نو د ځان لا چرتا د چا په طلب کې ده دنیا والا خوای باره چې جړه څوک د ککای چې فانی فانی چا طرف ته زړه لاړو هغه ملاوی کې نه نو دی بجاړي یو جنت تاسو یری قل ما سالتکم من اجر انت و هغه چې زغوالم تاسو نه څه مزدوری فهو لکم ملغ تاسو مبارک شي ارخاء العلین ده زاغه د تاسو شو هغه مزدوری ستا مبارک یا نو محبوبا تولې جاړې تولې لیوانې شوې ان اجریا نه دا مزدوري زما مگر په الله دا قل ان ربي قل ان ظللت قل ان ظللت تو اے کافرانو کز گمراہ یم یقینا زما گمراہی زما په ځان باندې دا او کز په هدایت یم په صاحب دای چې ما ته وه کړی شوی په طرف در رب زمانہ فبما او کذا په هدایت یم نو په صاحب دا چې وه کړی شوی د ماتا د طرفه د رب زمانہ یا مم مکان قریب د زینز دینا چې الله ته هر زینز دی دی وقالو آمنا به او ای بدی او چې موږ ایمان راوړو په دې باندې وانا لهم التناوش او سرنګ کې دې شه دې دیو د پاره حاصل ول د ایمان مم مکان بعید د زلرنا من د اخرت رات ایمان حاصل ول خود دنیا نه کیږي د ایمان مرکز خو دنیا وا د ایمان مرکز خو هغه وخت او چې ته ژوند دی وس هغه وخت خو ډیر لره پاتې شوی دی وس ایمان ته چرته حاصلول شي وان لهم التناوش من مکان بعید دا معنی ګرانی دی زکه ز په دې ځای کې په غل دم دم سچلو کما وقت کفرو به او پتا کې سره کفر کړو دی په الله باندې من قبل فخوا ويقذفون بالغيب او دی وشتل کول په غیب باندې په بی دلیل خبرو باندې مم مکان بعید د زیل رنا هغه د دنیا نه به بی دلیل خبره کوله مم مکان بعید مراد ته څوک دی وړوي دنیا د دنیا نه به بی دلیل خبره کوله جنت نعمتونه غواړي د دیو دغه په مینس کې پردا د جنت حوران غواړي د دیو دغه په مینس کې پردا دنیا تتلل غواړي نو دغه او د دې په مینس کې پردا و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون دنیا ته تغواړي نو دا غي او د دیو پمینس کې پردا دنیا نه ایمان حاصل ول غواړي نو دا غي او د دې پمینس کې پردا وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم لك سنگ چې کار کړی شو بأشيائهم سمانه وکوي بأشيائهم د دیو د مرګرو سره د دیو د پیر بیانو سره څنګه چې د دیو د همیشلو سره ما څنګه کار کړو الله نن بد قشان د خپل خواهشاتو نه محروم کم ولی ژوند د خواهشاتو تیر کړي نن بد خواهشاتو نه ده محروم کم کما فعل بیاشیائهم لکه څنګه چې عمل کړی شو د دیو د پیر بیانو سره پیر بیان سمانا د دیو د مرګرو سره پیر بیان سمانا د دیو د مرګرو سره پیر بیان سمانا د دیو د هم مثلو سره من قبل پخوا انهم کانو یقینا ودیو پشکه مری پسخ شکه آیات باندې پوه شوې کړه یار وروړه سم مسله حل نشوړه روزې نه وری ادا سید شي ګوره ته به چې بس بسم الله